اے مومنانو د بندیزونو پوره مراعات وکړئ ستاسو لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي خو د احرام په حال کې کار کول ځان ته مه روا کوئ بېشکه الله پاک چې څه غواړي حکم کوي ان الله شدید العقاب اے مومنانو د خدای پالنې د نخو نخانو به حرمتي مکوي نه له حرامو میاشت نه کومه یوه حلالوئ نه د قربانۍ څارویو ته لاس غځوئ نه هغو څارویو ته لاس ورلئ چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نظرابې په توګه پټۍ اچول شوي وي نو هغه خلک ځوروي چې د خپل رب د فضل او دغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محترم کور په لوري ځي هو کله چې د احرام حالت ایسته شي نو ستاسې کار کولی شي او ګورې یوې ډلې چې ستاسې لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو پر هغې باندې ستاسې غوسه دي تاسې دومره تاوجن نه کړي چې تاسې هم د هغو پر خلاف په ناروا تېریو لاس پورې کړئ نه کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ او کوم کارونه چې د ګناه او تیري دي په هغو کې د هیڅ چا ملاتړ مه کوئ د الله پاک نه ویریږئ د هغه عذاب ډیر سخت دی حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما پر تاسو حرامه کړی شوه مرداره وینه د خوږ غوښه هغه څاروي چې له خدایه پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړای شوي دي هغه چې په ستوني خپه کېدو په زخمي کېدو یا د لوړې نه پر غورځېدو مړ شوي دي یا هغه چې کوم ځناور ترې کړي وي پرته له هغه چې تاسو هغه ژوندۍ موندلې او ذبح کړې وي او هغه ساروی چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړای شوی وي هم دارنګه دا هم ستاسو لپاره ناروا ده چې د پال د غسو په وسیله خپل اقبال وګوري دا ټول کارونه هیڅ قدی نن کافرا ستاسو د دین له خوا پر نه هلي شوی دي نو تاسو لا اوس کوم ویریږي بلکې د باندې ویریږي نن ما ستاسو دین ستاسو لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت می پر تاسو پوره کړی دی او ستاسو لپاره می اسلام ستاسو د دین په توګه منځ کړی دی لدی کبله د حلالو او حرامو کوم بندونه چې پر تاسو لګول شوی دي دا غوښ مراعات وکړئ فاتقوا الله إن الله سريع الحساب خلق پوښتنه کوي چې هغه ته څه شی حلال کړی شوی دی وایا تاسو ته ټول پاکان حلال کړی شوی دی او کوم کاریز نه ورچی تاسو امخته کړی وي هغه سمو د خدای د کړی علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي هغه ځناور چې کوم شی ستاسو لپاره ونیسي دغه فرا کم تاسو ته روا دی البته رغه باندې د الله پاک نوم واخلي او د الله پاک د قانون د ماتولو نه ویریږي د الله پاک حساب اخیستنه کې ځنګ ناراضي نن ستاسو لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي د اهل کتابو خواړه ستاسو لپاره حلال دي او ستاسو خواړه د هغو لپاره حلال دي او پاک لمنې ښځې هم ستاسو لپاره حلالې دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي یا له هغو قومونو څخه وي چې هغو ته د تاسې نه مخکې کتاب ورکړی شوی وو په دې سر چې تاسو دا غو مہر ورکړئ په نکاح کې دا غوي ساتین کې اوسئ نه دا چې په آزاد شهوت باندې لاس ورکړئ یا په پټه په غلا یارانی وکړئ او چا چې د ایمان په تقدار باندې د تلول انکار وکړ نو دغه د ژوند ټول کړه وړه به بابیزه شي او هغه به په آخرت کې تشلاسي بې وزله وي اے مؤمنانو کله چې تاسو د لمانځه لپاره پاڅېدئ نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې وینځئ په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنکیو پورې ومینځئ که د جنابت په حال کې یاست نو په لامبلو ځان پاک کړئ که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسو نه کوم څوک د حاجت په کولو نه راشي یا تاسو په خزو لاس لګولوي او اوبه ونمومي نو له پاکې خاورې نه کار واخلي پر هغې لاسونه ووهئ په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ الله پاک نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي خو هغه غواړي چې تاسو ستره کړي او خپل نعمت پر تاسو پوره کړي ښایي چې تاسو شکر ویستونکي شئ الله پاک چې تاسو ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتي او هغه پوخ لوز او تون مهروي چې دا غسره تاسو کړی دی یعنی تاسو دا ودا چې موږ واوریدل او اطاعت مو ومانه نو الله نو ویریږي الله پاک آن د زړه فرازدو پوهیږي د کومې ډلې دښمني دې تاسې دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ عدالت وکړئ دا د خدای پاک له ویرېدنې سره نږدې اړیکې لري د الله پاک له ویرې سره کار کوئ هر څه چې تاسې کوئ الله پاک پرې پوره خبر دی د الله پاک هغه احسان در یاد کړئ چې هغه اوس اوس پر تاسو کړی دی چې یې ډلې تاسو ته د لاس غځونې اراده کړې وه خو الله پاک پر تاسو باندې دا غو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل له الله نه په ویرېدو کار کوونکي اوسئ د ایمان خاوندان باید په الله پاک باندې ډاډه وي دغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور ورکړ نو باور ولرئ چې زه به ستاسې ناوړتیاوې له تاسو سره ایسته کړم او تاسو به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي خو له دې وروسته چې د تاسو نه چا د کفر چلند غوره کړ نو په حقیقت کې هغه سواء السبیل ورکه کړه دا دا د هغو خپل وعده ما ته ول چې دا غي له عمله موږ هغه له خپل رحمت ته لري وګرځول او دا غو زونه مو سخت کړل اوس دا غو حال دا دی چې الفاظ ته چپا اړوي د یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي کومه خونه چې هغه ته شوی و دا غو زیاته برخه یې هیره کړې ده او هر ورځ تاسو ته دا غو یو نه یو خیانت څرګندېږي دا غوی څخه ډیر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي نو کله چې دغه حالت ته رسېدلي دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د عامه هیله ورڅخه کېږي نو له دې امله هغو ته بخښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټوونکی اوسه الله پاک هغه خلق خوښوي چې د احسان چارچلند ولري ای اهل کتابو زموږ پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي چې تاسو ور باندې پرده وړولې وه او له ډېرو خبرو نه درتېرېږي هم تاسو ته د الله پاک له لوري روښنایي او حق پاکوونکی کتاب راغلی دی اے محمد دوی ته وایي چې که خدای پاک وغواړي چې مسیح بن مریم داغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي نو څوک کولای شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړای شي الله پاک خو د ځمکې او د آسمانونو او د ټولو غشیانو تر څنډه چې د ځمکې او آسمانونو په منځ کې میندل کیږي په حقیقت کې تاسو هم همغه سي انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړی دي هغه چې چاته وغواړي بخنه کوي او چاته چې خوښه شي سزا ورکوي ځمکه او آسمان او داغو ټول موجودات د هغه ملکیت دي او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی والله على كل شيء قدير اے اهل کتابو زموږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښي چې له یوې مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه تر څو چې بیا تاسو دا ونه ویلای شئ چې موږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين په یاد ولرئ کله چې موسی علیه صلات وسلام خپل قوم ته ویلو چې ای زما قومه د الله پاک هغه نعمت درته ورکړي چې هغه تاسو ته درته برخه کړی هغه په تاس کې پیغمبران پیدا کړل تاسو فرمان روایان وګرځولئ او تاسو ته هغه څه درکړ چې په نړۍ کې هیڅ چاته نو ورکړي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين اے قومه هغې سپېڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله پاک ستاسو لپاره لیکلې ده پر شا مه اوړئ کنه نو ناکام او نامراده به وګرځئ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون هغوی ته ځواب ویل اے موسی هلته خو ډېر زورور خلک اوسېږي موږ به هېڅکله هلته لاړ نه شو تر څو چې هغوی له هغه ځایه ونه وځي خو که هغوی ووتلو موږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو په هغو ډېرېدونکو کې دوه تنه داسې هم و چې پر هغو باندې الله پاک خپل نعمت تېرزو کړی و هغوی وویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره د دروازې نه دننه ورشئ کله چې تاسې دننه ورسېږئ نو تاسې به برلاس یاست په الله پاک ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یئ خو هغوی بیا هم دا وویل چې ای موسی موږ خو به هلته هیڅکله ور نشو تر څو چې هغوی هلته وي ته او ستا رب دواړه لاړ شئ او وجنګېږئ